بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون دا یو صورت ته چې الله ته په خپل صورت ویلي دا فضیلت یې پوره ده دا یو صورت ته الله یې مونږ نازل کړی دی لره امونږه فرض کړی دي احکام د دې په خلق باندې انزلنا فیها آیات بینات امون نازل کړي په دې صورت کې آیاتونه واضحه لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو ته نه توحید زده کړئ هغه احکام په دې کې دادي سلور پاول باب کې اول حکم دا دی چې مجرم له سزا ورکړي الزانیتو او دې ننسی تاسو لره ترس په دې دواړو باندې د الله په قانون کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچر تاسو ایمان راوړی په الله باندې پرز د آخرت باندې وليشهد عذابهما او خامخا حاضر شي سزا د دې دواړو ته طائفه من المؤمنین یو ډله د مؤمنان نا کم از کم سلويخ 50 کسان چې عبرت ته نه واخلي په ګټ کې وسزا نور کوي دویم حکم د داسې زینو نه ځانو ساته د داسې خلقو نه چې دا غینا پالیسی جوړیږي الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه زناکار سړی چې د عادت دا دی چې نکاح نه کوي مګر د دغه سي زناکار سره او یا د دین هم چرته کافر او مشرک سره دا خیال نه ساتي د خپل بد طبیعت بوجه وزانیتو او زناکار خزه چوی لا ينکحها عادت دای چې ناخلی دی لرا په نکاح سره هیڅوک پاک سره الا زانن او مشرک مگر دا سي داغي پشان څوک به د عمل زناکار او یا کافر او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين حرام شوی دی دا کارونه چې شرک او زنا دي په مؤمنانو باندې یا بن شوی دی دا نکاحونه او مؤمنانو باندې چې کامل او لایق مؤمنانی هغه بچره داسې نکاح نه کوي پابندی ده په دریم حکم چې په پاکو خلق باندې تهمت ولګي هغه له سزا ورکړي والذین کسان يرمون المحصنات چې تهمت ولګي په پاک دامنو خزو باندې پاک دامن هغه ته وي چې چا په شکایت نه کړي چې دا خراب ده او که خلکو ته معلوم وي په هغه کار سو تهمتونه لګي نو اصلي له سزا نشي ورکول هغه په خپل خراب ده کنه هغه کسان چې تهمت لګي په پاک دامنو زنانه او دې ته محدود فی القذف وي چې باندې حد جاری شوی د تهمت نو بس کچرته گواہی کیږي د اختر او د روزي د میاشتې نو دیو پکې نه قبليږي چې دې خواله وتیا کوړې کنه اولائک هم الفاسقون او دا کسان فاسقان دي چې دې چتراشي نه فاسق بوته وایي نوم به ته نه اخلي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستا من بعد ذالک پس دا وی چې سزا اومنته بیا توبه وستا واصلحو او د خپل عمل پوره صفائی وکړه خسړې شوم دودس ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی څه مطلب اوس وتفاسق مو آئے په توبه سره دورا شو نور خبرې خو مخ کېشته دي دا نه چې شهادت به قبليږي او د فاسق نوم نه بچ څلورم حکم د لعان دی چې خاون ولګید په خپل خزه بدنامه پورې کړه والذین کسان يرمون ازواجهم چې تهمت ولګي په خپل خزو باندې ولم یکل لهم شهدا او نه د دې لپاره داسې سلور تنه گواهان کسلور تنه گواهانی خو بیا با خزه پر رجم کړی شي کنه او نه یې کنه الا انفسهم مگر خپل ځانونه صرف په خپل گواہی کوي نو پس د دې پمیان کې لعان دی هغه دا دی چې پنځه پنځه قسمونه بکی هر یو د خپل خپل سزا نه بچ کی فشهادت احدهم پس گواہی د یو د دې چې دا اربع شهادات بالله هغه سلور گواهی او قسمونه به په دې طریقې سره چې اشهد ان لا اله الا الله او سبوي انه لمن الصادقين دا سړی ووي چې زه د رښتینو نه یم په دې خبره کې والخامسه پنځم ذل بووي ان لعنت الله علین کان من الكاذبین چې الله لعنت تی په زبان دی کده دروغجنی مدا پنځه قسمونه د دشو انه لمن الكاذبين چې دا سره دروغ جن دي همه په دروغ تهمت پورې کړې والخامسه تا پنځم ذل به وې دا خزه ان غضب الله عليها چې دا الله غضب دی په دې باندې ان کان من الصادقین کچره دا سړی د رښتینو نه ای نو بس دام بچوا ترجمنا ولولا فضل الله علیکم ورحمته چر نوې فضل د الله په تاسو باندې چې قران نازلېږي او رحمت د الله تاسو کې پیغمبر موجود دی الله بدل عذاب درکړو وان الله تواب حکیم او بشک الله توبه قبلون کې حکمت والا دویم باب کې عصمت د آل رسول په حضرت عائشہ باندې کوم بدنام پور شوی و داغي په حق کې اتونه رااله داغي براءت قران ثابت ک ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم بشکا کسان چې راتلی وکړو ډېر لوی دروغ سره دا یو ډله د ستاسو نه چې ځان ته مسلمانان وي لا تحسبوا شرا لكم ګمان مکوئ چې دا کار زمونږ د پاره ډېر د شر او د بدنامي دی بدنامي نه ده بل هو خير لكم بلکې دا ستاسو د پاره نیک نامي ده چې آیاتونه نازل شو او الله په خپل صفائی نازل کړه لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم د هر یو بنده د پاره په دې منافقانو کې هغه عمر سزا ده هغه عمر برخه ده چې د غټلې ځان له ګنا نه والذي تولى كبره منهم او هغه سره رئیس المنافقین چې مالک ګرځیدلې د لوی برخې پدی کې له عذاب عظیم د لپاره خډیر لوی عذاب دی لولا سمعتموه زورنا دا اغي کسان ته چې مؤمنانو هاذا افک مبین چې دا ښکارا دروغ دی آل پیغمبر پاک دی دا ښکارا دروغ دی نو دا د خیر ګمان په خپل ځان باندې لولا جاءوا علی باربات شهدا ولی دی راتل نکول په دې خبره باندې د سلور گواهانو فیض لم یاتو بالشهداء پس کله چې راتل نکړو وسلور گواهانو فولائک عند الله یوم الكاذبون دا خلق د الله په نس باندې هم دي دروغ جن دي غیله بیا صدا ور کړار یو لکنه اتیا اتیا دوری ولولا فضل الله علیکم ورحمته چرنوې دا فضل د الله پتا سبحان دی چې سورته نور نازل شوه او رحمت د الله چې قانون یې پکې نازل کو په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې د الله فضل له کدا نوې لمسکم رسیدل وو تاسو ته فيما افضتم فيه هغه خبره کې چې تاسو پکې لګیا شوي او حساب واغستا عذاب عظیم ډېر لوی عذاب به تر رسیدل وو استلقونه بالسنتکم یاد کړئ چې تاسو را اغسته دا خبره په خپل جبو باندې په جبو په خراب کړي وتقولون بافواهکم ما ليس لكم به علم او وی وتا سو په خپل خلو باندې هغه خبره چې تاسو لپاره دلیل نو سعلم نو وتحسبونه هینا او تاسو ګمان کو په دې خبره باندې چې دا معمولی خبره ده وهو عند الله عظیم او دا د الله په نسبت ډیر لوی د جرم ولولا سمعتموه ولذا سن کیدا کله چې تاسو اورئ دا خبره قلتم ما یکون لنا تاسو به ویلو چې موږ لندې لایق ان دي جایز ان نتکلم بهذا چې خبرې کو په داسې ګنده خبرې باندې سبحانك الله پاک ذات ته هاذا بهتان عظیم دا خو بهتان او دروغ دی ډیر لوی یعزکم الله الله واعظ او نصیحت کی تاسو ته چې سو شو هغه شو ان تعودوا لمثله ابدا چې بیا راونه ګرځي داسې عمل ته همیشه ټول امت ته حکم دی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان تاسو به د آل رسول په حق کې د پاک دامنه خبرې کوئ چې خوره شوې دا بې حیايي او دا بدنامي په دې مؤمنانو کې لهم عذاب علیم دي د پار عذاب دردناک دی په دنیا او آخرت په دنیا کې هم رسوا بشي او په آخرت کې هم والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي تاسو په فائدو باندې تاسو نه پويږئ په خپل فائدو باندې ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچر نوې فضل د الله په تاسو باندې چې توفیق درکې تاسو له توبې او رحمت د الله په تاسو باندې چې د ګناہوں هم بچ کړي نو تاسو به عذاب کې راګیر شي وي هغه څوک چې تابعداري کوي د قدمونو د طریقو د شیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر بشکا ته هو امر کوي خلق ته په بی حیاي سره او په بی دین سره ولولا فضل الله علیکم کنو ادا فضل الله پتا سبحان دی چې تاسو پاک دامنی ثابت وي او رحمت د الله په تاسو باندې چې دار قسم شیطانان نوم بچ کی ما زکا منکم من احد نبو پاک شوی په تاسو کې یو تن ابدا تر قیامت پورې کدا صورت نو نازل شوی ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله پاکي او صفاکي او سوک چوغواړي والله سميع عليم الله اوریدون کې دار چا د خبره اپویږي دار چا پنیت باندې ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ابو بکر یو رشتہ دار او غریب او ډیر احسان به وسره کاو هغه په کیو میثاق واستو ابو بکر قسم کو چې دله بیا چرې څه شي نه ورکوم نو حکم راغی چې نه استاد شان سره ندی لایق چې پای جزانو غریبانو باندې خپل صدقه بن کې ولا یاتلی قسم دې نه کوي اولل فضل منکم والساعه اغلوی شان والا پتاسو کې او مال والا الا تحبون ولې تاسو محبت نه کوئ دې سره ان یغفر الله لكم چې الله تاسو ته بخنه وکي چې دا سې جزانو سرسو کې امداد کوي الله وی دوه ته بخنه کو الله غفور الرحیم الله بخشش کوونکی دی مهربان ابو بکر د خپل قسم مات کو کفاره ورکړه اوی وی چې زه محبت کوم چې الله ما ته بخنه وکړي نو دغه منافقان په لعنت کړي شو په دنیا کې او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دي د پر عذاب د ډیر لوی یوم تشهد علیهم السنتهم هغه ورځ باندې چې گواہی وکي په دې باندې خپل جبه چې په مونږ باندې ګوره دا خبرې کړې وي د بدنامي و ايديهم د دې لاسونه چې په موږ باندې لیکلوم کړو کتاب لیکلو په صحابه الزامات پورې کړو وارجلهم او د دې د اخپیم چې په موږ باندې تلو پروګرام له بما كانوا يعملون پاغي چې دې عمل کوي یوم ازی یوفیهم الله او په دغه ورځ باندې با پوره ورکړي الله دې لرا دینهم الحق هغه بدله جزاء او سزا پوره ويعلمون او دی به پوشي په هغه ورځ باندې ښا ان الله هو الحق المبين چې بشک الله حق کار کړو خو مونږ پټ کړو